ته مخ واړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډړه او د هغه ټولی قوي شي او په موږ باندې حمله وکړي او موږ ذلیل کړي نو دوی ته دا خبره معلومه وه چې د دې دعوت اصلي مشر او د دې دعوت اصلي چلوونکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو په دا تصمیم شو چې د رسول الله لاره ولټوي چې د دې په مقابل کې موږ څه وکړو نو دوی په دار ندوه کې یو اضطراري مجلس جوړ که چې په دې مجلس کې د هغه مشرکینو مشران ټول موجود ول همدارنګه د دې و دې مجلس او شورا ته شیطان د شیخ نجدي په چهره کې هم حاضر شو نو ابوالاسود دا تجویز او دا رایه پیش کوي که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د جزیرة العرب نه وباسو د مکې مکرمې نه وشړو نو کیدای شي چې موږ خپلو هغه مخو ته ورسیږو او د دې د دعوت چلولو له موږ په امن کې پاتې شو ابوالاسود ویلې چې زما رایه او زما تجویز دا دی لکن شیطان ورته ویلې نه شیخ نجدي چې په الله قسم چې دا ستا تجویز او دا ستا رایه صحیح نه دی ځکه الله رب العزت محمد رسول الله ته داسې جبه او داسې اخلاق ورکړي که تاسو دا جلا وطن کوي د دې ځمکې نه وشړئ نو په بل ځای کې به خلک د الله دین طرف ته راوبلي او د الله وحدانیت به خلکو ته بیان کړي ټول خلک به د رسول الله په خوا کې راټول شي او یوه قوي ډله به جوړه کړي په موږ باندې به حمله وکړي بیا به موږ ذلیل کړي ستا رایه صحیح نه ده؟ بل مشرک په نامه د ابوالبختري اوچتیږي هغه دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام وسلام د دعوت نه یا د هغوی په ژبه باندې د دیو د مشکل او د ضرر نه هغه هله موږ په امن پاتې کیدلی شو چې دا په یو بندیخانه کې واچوو او لاس و پښې په زنځیرونو باندې وتړو لاکن شیخ نجدي د ابوالبختري دا رایه او دا تجویز هم ردوي چې د ستا رایه هم صحیح رایه نه ده ځکه الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې اخلاق ورکړي دي او داسې ژبه الله هغه ته ورکړې ده چې خلک کله د رسول الله لیدلو ته ورځي نو هغه ځای نه هغه د بندیخانې دروازې نه به خلک الله دین طرف ته دعوت کړي نو خلک به بیا هم د رسول الله خبره ومني او زموږ په مقابل کې به یوه لویه ډله جوړه شي د دې نه وروسته د ټولو نه لوی مجرم ابو جهل علیه لعنه هغه خپل رایه پیش کوي هغه وایي چې د رسول الله په باره کې زما رایه دا ده چې د هرې ډلې او د هرې قوم نه باید موږ یو ځوان انتخاب او غوره کړو او بیا هر یوه ته تیره توره ورکړو او بیا دا ټول د پیغمبر علیه السلام وسلام کور طرف ته ورشي چې کله هغه د کوره راووته په هغه باندې حمله وکړو او قتل یې کړو ګویا چې دلته یو کس قتل نه دی کړی او د دې قتل نتیجه به دا شي چې په ټولو قبایلو کې به دا خواره شي او د رسول الله چې کومه قبیله ده هغوی خو ټولو سره جنگ نشي کولای نو د ریت دپاره به راضي شي چې موږ ته دیت راکوي نو دیت به ورکړو خلاص شیخ نجدي ورته ویل چې خبره هم همدغه خبره ده نو د ټولو په دې ظالمانه قرارداد باندې اتفاق وکړل او په دې تصمیم شو چې دا کمه رایه او تجویز چې ابو جهل پیش کړی په دې باندې عمل وکړي نو کله چې د نبی علیه السلام وسلام د قتل ظالمانه قرارداد مکمل شه د مشرکینو په لاس کې نو حضرت جبرائیل علیه السلام د خپل رب د طرف نه محمد رسول الله ته وحی راوړي او د محمد رسول الله په خدمت کې حاضریږي او جبرائیل علیه السلام وسلام محمد رسول الله د قریشو د هغه سازش نه خبروي او ورته دا وایي چې الله رب العزت تاسو ته د تلو اجازه درکړی چې تاسو هم هجرت وکړئ مدینې منورې ته او جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د هجرت وخت هم تعینوي او دا ورته وایي چې نن شپه تاسو په خپله بستره باندې مه ویده کیږئ په کوم ځای کې چې تاسو ویده کیدلی هلته نن شپه مه ویده کیږئ کله چې دا اطلاع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي نو د غرمې وخت دی سخته ګرمي ده پیغمبر علیه السلام وسلام زی د ابابکر کور ته بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د غرمې وخت و چې د ابابکر په کور کې یعنې د پلار په کور کې ناسته وم چې د چا آواز مې واورېده چې ابوبکر ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی په دې وخت کې و چې پیغمبر علیه السلام وسلام زموږ کور ته راننوت زما پلار رسول الله ته ویلې چې زما مور و پلار دې ستا نه قرباني په دې وخت کې او په دې غرمه کې څه لامل و چې ته زموږ کور ته راغلې رسول الله اجازت وغوښته دننه ورغی او بیا یې ابوبکر ته ویلې چې څوک تا سره نه وي چې زما تا سره څو خبرې دي ابابکر ورته وایي چې زما مور و پلار دې ستا نه قربان یې ای د الله رسوله څوک نشته دی که څوک یې هغه هم ستا اهل دي رسول الله ویتلې چې ما ته د هجرت اجازه شوې ده چې زه به هجرت کوم ابابکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د الله رسوله زما مور و پلار دې ستا نه قربان یي چې آیا په دې سفر کې زه تا سره هم شریکېدلی شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي هو نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ابابکر د دې جریان نه خبر که اوس مشرکین ځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کورونه کور محاصره کوي چې هغه یولس کسه مجرمان و ټول چې ابو جهل و عقبه ابن ابي معیط و حکم بن عاص و نظر بن حارس و امیه بن خلاف تعمه بن عدی اوبی بن خلاف زمعه بن الاسود ابو لبهاب همدارنګه نبهه بن الحجاج نو چې کله شپه لږ تیاره شوه ټول لاړل د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د کور دروازې شاته کیناستل او په دې په تمه ول چې کله پیغمبر علیه السلام وسلام ویده شي نو موږ به په هغه باندې حمله وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په قتل باندې ورسو به هر حال مشرکینو د دې سازش لپاره نیمه شپه مقرره کړې وه لکن الله رب العزت په خپل کار باندې غالب دی د الله رب العزت په لاس کې د ځمکې او آسمانونو پادشاهي ده رب العزت چې څه وغواړي که ټوله دنیا راجمع شي چې هغه بچ کړي نشي بچ کولای او رب العزت چې چاته نجات ورکړي که ټوله دنیا راټوله شي چې هغه هلاک کړي نشي کولای نو محمد رسول الله ساتنه الله په زما اخیستې وه الله د رسول الله ساتنه کوي ټول مشرکین هم که راټول شي رسول الله ته څه تکلیف نشي رسولی لکه الله رب العزت فرمای و اذ یمکر بک الذین لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین الله رسول الله ته وایي چې ته هغه موقع یاده کړه چې کفارو ستاسو خلاف سازش کوه د دې لپاره چې تاسو یا قتل کړي یا تاسو جلا وطن کړي او هغو خو خپل چلونه او فکرونه چلونه او مکرونه وکړل خو الله رب العزت د دیو د مکر او فریب جزا ورکوي او الله بهترین تدبیر کوونکی دی نو محمد رسول الله اوس خپل کور پریږدي قریش د خپل پلان نافذ کولو سره د انتهایی تیاریو باوجود دوی ناکامی سره مخامخ کیږي نو د دې وجې نه په دې نازکه موقع باندې محمد رسول الله حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي چې ته زما په بستره باندې وده شه او زما هغه شین څادر حضرمي څادر هغه په خپل ځان باندې واچوه فهم لا یبصرون د دیو مخې ته موږ خنډونه جوړ کړل او د دیو شاتو ته هم دیوالونه او خنډونه هم جوړ کړل او د دیو په سترګو باندې موږ پرده راوستله چې دوی رسول الله بلکل نه لیده لیدلې نه کول پیغمبر علیه السلام د دیو ټولو د منځ نه راوځي رسول الله نه ویني او دا شګې او خاورې چې رسول الله په لاس کې اخیستې وې دیو طرف ته شیندلې وې د دې ټولو سترګو ته رسیږي او ټولو سر ته رسیږي او د دښمن نه د نجات دپاره بهترینه دعا د آیت دی د دیو دا محاصره چې د رسول الله کور کې ناست و د سهار د سهاره پورې وغځېدله. لیکن لږ شان مخکې دوی ته دا معلومه شوه چې دوی د خپلې ناکامي او نامرادي سره مخامخ شوي دي. په دې وخت کې یو نابلده او نااشنا انسان راغی دوی ته ویلې چې د څه دپاره دلته ناست یاستئ ویلې موږ د پیغمبر انتظار وباسو چې په هغه باندې حمله کوو هغه ورته ویلې چې تاسې ناکامه شوئ رسول الله خو ستاسو نه ووت لاړ او دوی ورته قسمونه خوړل چې موږ خو دلته د رسول الله دروازې شاته ناست خو موږ نه دی لیدلی او دا ظالمان په دې باندې نه پوهېدل چې د محمد رسول الله ساتنه الله کوي د خپل ځایونه نه راپاڅېدل دروازې نه یې وکتل د رسول الله صلی وسلم په ځای کې څوک ویده دي نو دوی ویل چې په قسم په خدای چې محمد خو دلته ویده دی او په هغه باندې د خپل څادر هم پروت دی نو چې کله حضرت علی کرم الله وجهو د خپل بسترې نه راپاڅېدو چې د رسول الله په ځای کې وده و نو مشرکین حیران پاتې شو او د حضرت علی نه پوښتنه وکړه چې رسول الله چیرته دی هغه ویل چې رسول الله ما ته معلوم نه دی چې چیرته دی هغو ته دا معلومه نه واقعا هم حضرت علی ته معلومه نه وه چې پیغمبر علیه السلام کوم خوا تللی دی نو په دې منځ کې رسول الله د کور نه راووته د خپل مال او ځان په سلسله کې د ټولو نه اعتمادي ملګری حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه کور ته تشریف یووړ او د ابابکر صدیق د کور نه چې وځي هغه شاته کړکۍ باندې رسول الله وځي او دا کوشش کوه چې د لمر راختو او د طلوع فجر نه مخکې دوی د کور نه ووځي په تیاره کې تر څو چې مشرکین ونه ویني او په هغه وخت کې به چې مسلمانانو هجرت کوه د مکې مکرمې شمال طرف ته بتله چې مدینه وه نو رسول الله لار غلطۍ د جنوب طرف ته ځي یعنې د مدینې منورې طرف ته نه بلکې د یمن طرف ته ځي تقریبا پنځه میله رسول الله صلی الله علیه وسلم مزل کوي دغه د جبل ثور بیخ ته رسیږي چې د هغه په اوچت ځای کې یو غر دی چې هلته ډیر سخت کاڼیم دي او هغه غر ډیر سخت غرم دی رسول الله ابابکر صدیق سره هلته خیجي قدرمنو اورېدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پیغمبر علیه السلام وسلام ابابکر صدیق سره ځي د جبل سور څخه ایي صاحبانو به لیدلی ډېر وچت غر او ډېر سخت غر دی چې په هغه کې کاڼي ډېر سخت دي او هغه غره ته ختل هم ډېر سخت دي ځینې د سیرت کتابونه لیکي چې د پیغمبر علیه السلام وسلام مبارکې پښې په دې غره کې په ختلو کې زخمی شوې او وینې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو په څوکه باندې ته تر څو چې مشرکین د رسول الله نقش قدم معلوم نه کړي نو د دې وجې نه د پیغمبر پښې وینې شوې وي او ځینې د سیرت کتابونه دا هم لیکي چې بیا حضرت ابابکر صدیق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شا کوي او د غره په څوکه کې یو غار دی نو چې کله غار ته ورسېدل ابابکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله ته ننوتلی نه شې اول به زه ننوځم داسې نه چې په غار کې څه اذیت کوونکي څیزونه وي چې هغه تا ته تکلیف ورسوي که یې زه به لرې کړم او که اذیت او تکلیف رسوي نو اول به ما ته رسوي دا د هغه مینه وه رسول الله سره د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ننوته غار ته الله دې تاسو ته هم د هغه ځای لیدل نصیب کړي زه هم خپله ډیر په سختی باندې هلته ختلی یم او هغه د پیغمبر علیه السلام وسلام د تکلیف او مشقت انځور زما په سترګو کې پروت و ابابکر صدیق غار ته ننوځي ګوري چې په غار کې کومه سوري دي هغه بندوي اخر یو سوری پاتې کیږي نو څه نشته چې هغه بند کړي ابابکر د خپل په خیال ته ږدي او محمد رسول الله ته وایي چې یا رسول الله راننوځه رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ته ننوځي نو چونکه رسول الله ډیر ستړی دی د خپل سر د ابابکر صدیق په غیږ کې ږدي او محمد رسول الله ویده کیږي چې کله پیغمبر علیه السلام وسلام ویده کیږي نو په دې وخت کې کم شی دی ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چیچي ابابکر صدیق ځان نه خوځوي د دې دپاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف نشي او ویښ نشي خو چې کله درد ډیر زیات فشار راولي په ابابکر صدیق باندې د هغه مبارکو سترګو نه اوښکې تویږي هغه اوښکې د محمد رسول الله په جبین او په رخسار باندې پریوځي رسول الله راویښي او ابوبکر ته وایي چې ابابکر څه دي ابابکر ورته وایي چې فدا که ابي او میداد ابابکر اصطلاح وه چې زما مور و پلار دې ستانه قرباني کوم شي زه وچیچلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې مبارکې لاړې په ګوته پورې موږي او هغه ځای کې چې ابابکر چیچلی هلته هغه مسه کوي او د ابابکر صدیق تکلیف او درد ختمیږي پیغمبر علیه السلام وسلام سره د ابابکر صدیق درې شپې په دې غار کې تیروي او د حضرت ابابکر صدیق زوی عبدالله شپه دوی سره تیروله او د ورځې به مکې مکرمې ته راته مشرکینو به چې د رسول الله او د ابابکر خلاف کم سازشونه کول د هغه نه به ابابکر صدیق او رسول الله خبروه شریفی خو بل نه لرم اسرا غواړم داسی وسی. او بل دا چې د ابابکر غلام عامر بن فهیره هغلته رمه درلودله هغه یې څروله چې کله به د شپې یوه حصه تیره شوه تیاره به شوه نو هغه حیواناتو څارویو او چولیو به چې شودې کولې هغه به ولوشلې او هغه اوبه به د هغه شودې به په رسول الله او په ابابکر باندې څکلې او په کومې لارې باندې به چې عبدالله بن ابي بکر راغلی و هغه چیلې به په هغه لاره بیرته بولې تر څو چې د دیو قدم مشرکین معلوم نه کړي نو چې کله قریشو د دوی د قتل لپاره کمه شپه مقرره کړې وه هغې کې دوی ناکامه شو او په یقیني توګه دوی ته معلومه شوه چې رسول الله د دوی د لاس نه ووته نو ګویا چې په دوی باندې لیونتوب راغی نو په حضرت علي کرم الله وجهه باندې د خپل غصه سړه کوله حضرت علی کرم الله وجو یې ځان سره په راښکلو راښکلو بوتلو او یو ساعت یې ځان سره بندي هم ساتلی و چې کله د حضرت علی کرم الله وجو نه څه معلومات کولی ونه شو نو ورغلل ابابکر کور ته او دروازه یې ورته وټکوله نو حضرت اسماء بنت ابي بکر چې د ابابکر صدیق لور او د بیبي عایشې خور وه هغه راووتله د هغې نه یې پوښتنه وکړه چې ستا پلار چیرته دی هغې ورته چې په الله قسم چې ماته مې پلار معلوم نه دی چې چیرته دی نو په دې وخت کې کمبخته خبیث او لعین ابا جهل حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها په څپېړې باندې په مخ ووهله چې حتی د سیرت کتابونه لیکي چې د اسماء بنت ابي بکر د غوږو نه وینې را روانې شوې دغه تکلیفونه وو چې د اسلام په مقدس دین کې دوی زغمل راشه ته مسلمانه خور او مور چې نن ډیر په هوساینې سره په خپل کورنۍ کې ژوند کوي بیا هم د الله نه نه ویریږي بیا هم په منکراتو په فحشا کې ګرفتاره یې مونځ نه کوي غیبت کوي تهمت کوي نه راشه د اسما بنت ابي بکر نه ته درس واخله چې هغې څه کړي دي نو وروسته د دې بیا مشرکین یو اجلاس جوړوي او دا وایي چې په کومه طریقه باندې باید پیغمبر علیه السلام وسلام موږ پیدا کړو او دا یې ویلي چې هر چا پیغمبر علیه السلام وسلام یا ابابکر د هغه مړی او ژوندی موږ ته راوړ هغه ته به موږ سل اوښان په جایزه کې ورکوو نو مشرکین ووتل حتی ګرځېدل په جبل ثور کې چې د غار خولې ته را ورسېدل د غار د پاسه ګرځېدل چې ابابکر رسول الله صلی الله وسلم ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته خو اوس که مشرکین سر ښکته کړي موږ به وویني رسول الله ابابکر ته ته خاموشه اوسه هغه دوه کسان چې د هغو دریم الله وي هغو ته به څوک تکلیف رسولی وشي ما ظنک یا ابابکر به اثنین الله ثالثهما ای ابابکره په داسې دوه سړیو څه ګمان او خیال دی دی چې د هغو دریم الله وي د ابابکر ویره دلته د خپل ځان دپاره نه وه بلکې د دې واحد سبب همغه و چې ابابکر قیافه شناس وکتل نو د رسول الله لپاره نور هم غمجن شو ابابکر رسول الله ته ویلې که زه قتل شم خیر دی زه یو کس یم او که تاسو قتل شئ نو امت به محروم شي په دې وخت کې الله په محمد رسول الله او په ابابکر باندې دا ډېر نازلوي او رسول الله ابابکر ته چې هیڅ وخت کې ته مه غمجن